دا چی دا مقصد دا چی عام ندا او مونږ احناف په هغه سره روایت سره دلیل نسی چی مجاهد پر هغه شای مقصد دا چی طیب گانه سی کوم د پارا هغه د امیر المؤمنین چی کوم د امیر جنگ چی کوم اپ هغه باندې خوشاله کا په خوشال نه بیا د پارا جایز نه دی چی د هغه شای ته کی واخلي نو آب دی ایک ثواب دید تا گوری اوس ٹک تا دا حکم یو جرنیل او مقصد دا چی یو کمانڈر یو امیر جهاد آ دا ورکولی سی چی کله موقع ته وګوری چی یاره په خلقو کی سستی غوندی وګوری او هلته دشمن قوی وګوری نو دا حکم ورکی چی چلو نو انسان کمزوری د معاشی ضروریات هم لري چې دا حکم ورکړي چې چا کوم کور لوټ که کنه او چا چوک ونیوی څه یې ورنه واخیستل کنه هغه هغه خو چې څرنګه چې دا جای فتح شي او په ورطرف کې مجاهدین نو اوس دا حکم ورکولای شي خو هسې عام حالاتو کې اوس دا حکم نه ده چې چا څوک مړ کا بس مشینې به یې غسه نه بیت المال کې به جمع کوي بیا به جمع به کی امیر خواته بیا به هغه مقصد آیا چه ورته کوم حصہ دی شرعی مطابق تا بیان کړی می دا آب ورله ورکی او مجاهدینو به چکی تقسیم کی سبا بیت المال کسی سبا سسی دی طریقې سره وقد حمل كثير من الاحكام عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ومنه حكم خاص ومنه حكم وقضاء خاص او دین هغه یو حکم او قضاء خاص هم ده چی مثال هغه دی بیناتو او دی ایمانو مثال تابع وی لکه دی په بابت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کومه مینځه وه حضرت ماریا قبطیه رضی اللہ تعالی عنہا دی حضرت صاحبزاده ابراهیم رضی الله عنه دی ایغه والده نو هغه یو تر زوی و نو هغه به دې خوا ته ډېر ته راته نو خلکو متهم کاغه چېره دا دې خوا ته ډېر ځي راځي که نه څه چل به یي متهم یې کړو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته د خلکو دا اتهام ورسېده نو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د قتل کونه چ ورک حکم ورک چرا چکا قتل کا ور پسې ورشه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله چې حضور څنګه ور پسې ورشه داسې لکه مقصد دا چې هغه شد تیز غسینا لکه مقصد دا چې هغه پاروي او شګرموي داسې چې څنګه یې کا موقع تفتیش کوا نه کو سیده منو کنا داسې ورپسې ورسه چې الشاهد یرا ما لا یراه الغائب چی مثال دا کنایه دی دینه چی دی موقع تحقیق وکا چی واقعی پته ولګیږی چی واقعی دی په دی خبره کی ملوث دا لا نه دا داسی ورپسې ورشه نو حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمایلا چی داسی ورپسې ورشه چی الشاهد یرا ما لا یراه الغیب چی شاهد هغه ویني چی هغه غایب نه ویني کله اس یو شای وی او ډیرو خلکو ګمانی خو لیکن صحیح تحقیق چوسی نو اک شان خبره نه نو چې بیا کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورغی او دغه سی ورغی چې الشاهد یرا ما لا یراه الغیب یعنی خو دی هغه موقع تحقیق او خو مقصد دا چې چان بینه او کدی هغه حالات نو هغه خبره غلطه وختله هغه غریب مجبوب و هغه مقتول ذکر و بالکل پدی کیسو نه بالکل مقصد اسکار رفته و پدی پیدا نه او دی کیسو نه بالکل وتلای نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته خبره بیان نو ګوره حضور صلی الله علیه وسلم خو دې قتل کونه حکم ورکړو لیکن دا یو حکم او قضاء خاص و چې دې هغه موقع سره دې حکم کې چراتلا تبدیلی راتلا نو هغه قتل نه کپاغه بل هغه باندې ورته ویل چې حضور په هغه عمل وکړو تاسو په دې خبره پوښ نو دغه سی واقعات متعلق به هر حال هغه قسمه احادیث په شاسې وی چې په دې کې زدر تبیانو په دې باب کې وضع هغه قسم احادیث ترته بیانو چې کوم متع... کوم تعلق هغه تبلیغ الرسالت سره چې دا تعلق تا او چې کوم داسې قسم احادیث دي چې د هغه خاص موقع دی وجنا یا د عادت دی وجنا یا دنیوي امور متعلق څه خبرې شوې دي یا چې حضور صلی الله علیه وسلم څه خبرې کړي خوش طبعی وبش نو د دې متعلق هغه خبرې زنه تبیان ځکه چې دغه نه څه د شرعیاتو استخراج غرض نه او زه به هغه قسم احادیث چې هغه شرعي احکامات به هغه نه استخراج کېږي هغه قسم احادیث به په دې باب کې به دا خبرې زه بحث کې به دا خبرې بیانوم چې د داسې قسم احادیثو نه به سړی استخراج د احکاماتو څنګه کوي خو دا خو لا ټول مقصد دا دی چې توطیه تمهید دی ورته تړي که نه وروسته بیا مقصد دا دی چې دې طریقې ورته ښایي دا ورته یو قسم چې تړي توطیه تمهید باب الفرق بین المصالح والشرائع دا اهم بحثونه دي چو او ډیر زیات اهم دی اسه خکاری واړه واړه خو ډیر مطالعه غواړي او ځکه چې اسه معمولی واقعې ته اشاره کړي ټوله به بیانای کبه لفظین کو بیان خو کم سے کم سو هغه حالات خو به سره چکی بیان کې هغه شان وقوع وغیرہ نو اسه شکاری لګ خو لګ وخت غواړي دینه بعد بیا مباحث اسانیږي ډیر آسان دی بیا لس لس صفحې ویل شي پنځل الرحمن الرحیم باب الفرق بین المصالح والشرائع اول اول معلوم شرعیه اپ دو قسم باندې کړو یو وحی جلی او یعنی یو وحی مطلوع داس تعبیرونه وکا او بل وحی غیر مطلوع بیا وحی غیر مطلوع چاغه احادیث ورتوائی امو بیا په دو قسمه باندې کړو یو اغا احادیث چی دی اغا مضمون مفصلا دی اللہ تعالی طرفنا ا حضور صلی الله علیه وسلم باندې وارد شوی نو هغه ته حدیث احادیث قدسیه وای او بل هغه احادیث چې د هغه مضمون اجمالا د حضور صلی الله علیه وسلم باندې وارد شوی وي نو هغه عام احادیث چې کوم مونږ وایو بیا ما درته ویلي چې احادیث قدسیه آ دو ارغوند کړي دي سره څه باندې سل خپل باقاعده کتابونه دې پاره چې دي جوړ کړي دي او ټولې پکې ارجمع کړي دي هغه نه تعبیر دو په راویا عن ربه یا قال الرب تعالی سرا دا سے الفاظ سرا دو چکے اغنا تعبیر کئی دیتا بیا احادیث قدسیه وایی خو به هر حال غوټ علوم شرعیه آ په دوه قسمه شو اول اول یعنی تاسو داسی عنوان او تکی خودلی سو چه علوم شرعیه پورته سړی ولیکی بیا لیک او نروباسی نو علوم شرعیه غوټ غوټ دوه قسمه شو وحی مطلوع او وحی غیر مطلوع وحی مطلوع تا قرآن وائی او وحی غیر مطلوع آمیا درتویل چه آ بیا پچو قسمه دا پدوه قسمه دا يو وحی غیر مطلوع هغه ده چی دی هغه هغه پورا تفصیلی مضمون دی الله تعالی طرف نه په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وارد شوی وی نو دی ته بیا احادیث قدسیه وای چی راویان عن ربه تعالی یا داس سره تعبیر دینا کاوشی او بل هغه چی اجمالی مضمون په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وارد شوی لکه عام احادیث مبارکه بیا چې د کوم عام احادیث مبارک تی عام احادیث دا خپل کور کې بیا په دوه قسمه باندې دي یو هغه احادیث تی چې د هغه تعلق هغه عام خبرو سره دا عادات سره دا یو مخصوص واقعې سره د هغه چی تعلقی لکما تشریحات در توقع عادت سر دی اغی چی تعلق وی یو داسې قسمه احادیث دي او بل هغه احادیث دي چې علوم شرعیه سره یعنی احکامات سره شرایع سره تعلقي احکامات ټول احادیثو کې خو احکامات نه دي بیان شوي کنه ځنه کې خو عادات بیان شوي دي حضور صلی الله علیه وسلم اس چا سره یو مکالمه کړي خبره کړي دنیوي خبره متعلق یو خبره کړي هغه موقع مطابق یو مصلحت متعلق یو خبره کړي نو یو هغه قسم احادیث دی او یو هغه قسم احادیث دی چې هغه چا سره تعلق تا علو یعنی شرایع سره احکامات سره یو هغه قسم احادیث دی نو شاه صاحب دغ قسم احادیثونه چې کوي بحث کوي چې د شرایع او احکام سره چې دا تعلق ده خو اوس چې د کوم احادیث داسې دي چې شرایع او احکام سره تعلق ده د کوم قسم احادیث داسې دي چې شرایع او احکام سره تعلق ته دا بیا دوه قسمه دي ځنې هغه احادیث دي چې په هغې کې مصالح او مفاسد دي شي بیان شوي دا بیان شوي چې دا دا شیونه انسانانو دپاره مفید دي لکه اخلاق حسنه مثال او دا دا شیونه دا انسانانو دپاره څه شی دي دا مضر دي لکه د اخلاق حسنه چی کوم هغه چلور دی اخبات ته طهارت ته سماحت ته عدالت ته دی هغی اضداد یا د تدبیر المنزل یا د آداب المعاش یا د سیاست مدنیه د دغی متعلق چی کوم احادیث دی د دی متعلق یو بیا دا قسم احادیث دی چی د دی متعلقی نو چی دی متعلق کوم احادیث دی دی متعلق هغه حضور صلی الله علیه وسلم هغه داسې په مقادیرو معینو سره نه دي مقدر کړي بس یو مبهم غوندې انداز باندې بیان کړي یعنی د حمایدو ترغیب یې ورکړی او د رضایلو نه یې څه ورکړي منع ورکړي لکه مثال په طور باندې شجاعت حاصلو سخاوت کو دا سی اجمالی غندی بیان کړي نور دا وس ندی بیان کړي دون تعین نه کړي چې دا شجاعت چورا شجاعت او بخل نزان ساتو سونه بخل او سخاوت کو سونه سخاوت او شجاعت سونه نور دا سی حد بندی چې کوم دی شریعت نه کړي حد بندی نه کړي دا سی قسمه مقصد دا ده چی احکامات وی چی هغه داسی قسم احادیث وی چی هغه مصالح او مفاسد سره چی وی تعلق وی مفاسد او مصالح سره چی تعلق وی نو دا مصالح او مفاسد سره چی کوم احکامات تعلق وی نو دو وای چې دی کې دا دی الله تعالی رضا ا د الله تعالی ناراضګي ا په دې مصالحو پورې ا مفاسدو پورې متعلق وي که کوم ځای دا مصلحت حاصلېده دا مصلحت و الله تعالی بیا په هغه باندې راضي کېږي په هغه فعل باندې او که دا مصلحت نه و مفسده وه پکې هغه کار کې بیا الله تعالی په هغه باندې ناراضه کېږي بیا ناراضه کېږي او دا مصالح او مفاسد چې دي دا معقول المعنی وي یعنی دا قابل فهم وی دا د خلقو له ذهنونو نه باره نه یی نو یو قسم دغه احادیث دی او یو قسم هغه احادیث دی چې هغه یعنی یو قسم دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه علوم دی چې هغه متعلق په احکاماتو شرعیو پوری دی او هغه بیا پوره حد بندی کړی لکه لمونځ پوری اودس پوری زکوة پوری حج پوری دی پوری چی کوم احادیث متعلق دی احکامات شرعیه و پوری نو هغه بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی دغسی عبادات چی کوم حد بندی کئی نو آ سو فیصد چه کئی حد بندی کئی او دا دا علوم دی قسم ثانی چی دی دا غیر معقول المعنی دا غیر معقول المعنی لکه مثال په تور باندې هغه چې کوم دي د لمانځه رکعتونه نو دا غیر معقول المعنی دي بس شارع چې دي بیان کړي دا خو موږ هسې پکې حکم او مصالح بیانو کنې نور دې موږ په سمج چې نه رادلومي چې مثال په دغه ټیم دوره رکعاته دوره رکعاته فرض دوره رکعاته نفل دوره او زکات په مثال په دونه اندازې کې دوره زکات چې دوره ای به دوره زکات دا غیر معقول المعنی شي نه دي شاه صاحب ګوره ډیر عجیب انداز باندې خبره کوي ټول کیسه اوس دې ته برابرې چه دا قیاس دخو اصل مبحث چا دی پارا ایښی دا چه دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیثو نا به سړی استنباط او استخراج دی مسائلو فروعو څنګه کئی دی پارا ایښی دا نو دا ټول دی دی پارا اوس ترته چکړه توتیا او تمهید کړه نو دا خبره اوس اوس په حقیقت القیاس بیا درته بیان کی چی قیاس چاته وتای او بیا بدا درته وای چې ګوره ما درته وخدل یو مصالح دی یو مصالح دی مصالح او مفاسد دی او یو چی دی شرایع دی نو قیاس بناء علی المصالح صحیح ندا بو مصالح باندې قیاس کول دا صحیح ندی دا بدرته چکی دی بیان کی چې په مصالح باندې قیاس کول صحیح ندی او بیا بس مثالونه درته پیش کی او څه به مقصد دا ده چې منځ کې سوال جواب درته جوړ کی او بیا به دینه بعد په بل باب کې دا درته ښیي چې حضور صلی الله علیه وسلم نه موږ علوم څنګه حاصلو نو په دې طریقې سره به دا مبحث یعنی هغه بنیاد دی چې کی واضح کی چې کله ټول بابونه ووایې چې دا مبحث په چا کې ده چې څنګه به مقصد دا ده چې باب مبحث استنباط الشرائع من حدیث النبوی بہرحال علوم نبویه یې اول اول ترته تقسیم که چې علوم نبویه په دوه قسمه دي یو وحی مطلوع ده بل وحی غیر مطلوع ده بیا وحی غیر مطلوع وحی مطلوع ته قرآن وایي وحی غیر مطلوع حدیثي بیا بیا درته تقسیم کړه دوه قسمونه ته چې وحی غیر مطلوع بیا یو هغه ده چې مضمون هم مفصلا د الله تعالی طرف نه بیا دې ته حدیث قدسی وایي او دینه تعبیر بیا حضور صلی الله علیه وسلم راویان عن ربه یا عن ربه تعالی یا قال الرب تعالی داسې الفاظ سره کوي او بل هغه دی چی مضمون اجمالا د الله تعالی طرف نه وی او مقصد دا دی چی نور حضور صلی الله علیه وسلم خپل الفاظ وی او مضمون وسعت هغه حضور صلی الله علیه وسلم چی خپل ورکړی بیا دا قسم احادیث نبویہ بیا چی دی خو دو قسم دی یو هغه دی چی عام حالات سرا محاورے سرا عرف سرا رواج سرا او مقصد عادات سرا دی, دی متعلق یا مثالونه یا ضرب الامثال وغیره ددې متعلق هغه احادیث یعنی علوم نبویه داسی قسم شیونو سره متعلق یو هغه قسم احادیث دی او یو هغه قسم احادیث دی چی هغه شرایع او احکام سره چی وی متعلقی بیا چی د کوم احادیث شرایع او احکام سره متعلقی دا بیا مقصد دا چې شاه سوی چې دا بیا په دوه قسمه باندې یو هغه دی چې په هغه کې مصالح او مفاسد دي شي بیان شوی مصالح او مفاسد او بل هغه علوم نبویه دی چی آ متعلق بی له احکام و شرایع بیا دا خبره شاه صاحب درته وکړه چې کومه د مصالح او مفاسد سره کوم متعلق وي دا علومو کې رضا دی الله تعالی او ناراضګي دی الله تعالی هغې دارو مدار په دې مصلحت او په دې مفسدې باندې او دا مصلحت او مصالح او مفاسد دا غیر معقول المعنی نه بلکې دا قابل فهم شی نه او بل هغه قسم دی چې هغه تعلق هغه علوم نبویه چې متعلق په احکامات شرعیه و پوری احک... یعنی احکام او شرایع و پوری او بیدا در ته ویل چې دا علوم دی قسم ثانی چې کوم دی دا غیر معقول المعنی دا غیر معقول المعنی او بیا بدر ته حقیقت القیاس بیان کی او دا بدر ته وای چې ګورا لا يصح القياس بناء علي المصالح د قياس په مصالح باندې نه بنا کای بلکې قياس په علل باندې بنا کای چې يو حکم منصوص کی یو علت تا تا سره یو بل حکم راغی نو هغه تا ته دا پته نه لګی چې دی کې بس حکم وی نو هغه علت تا په دی مقصد دا چې مسئلې کې میندک نو تا حکم لگاو چې یار په دی کې هم هغه علت موجود ده لکه شرابو کې نشه ده دا دی پکی مینده کړه اوس بنګ هیرون دی نو تا په ایغه کی مقصد دا چې نشه مینده کړه نو تا حکم ولګاو چې یاره شراب چې حرام دی دا دی نشې دی وجنه حرام دی او په دې بنګو کې نشه د لحاظه دا بچی حرامي تاسو په خبر او قیاس بنا په مصالح باندې نی او مولا او شیخه تاسو په دې مسلې باندې سر خلاص نو شاه صاحب بس د دغه خبرې بیانول غواړي نو دې ته به خبره درته جوړوي چې د احادیثو نه به سړی استخراج دی او استنباط دی مقصد دا دی چې شرایع او فروعي احکاماتو به نور د احادیثو نه څرنګه کوي نو بیا به تاسو ته د مبحث چې کوم اصل دا چې مبحث استنباط الشرایع من حدیث النبی دا به په دې ټول هغه چې کله ووایي نو دې نه به تاسو ته خود به خود ثابت شي اوس ته ګورو عبارت ته خبره واضحه ده انشاءالله باب الفرق بین المصالح تاسو داسې عنوانو ته لګولی شو علوم النبی صلی الله علیه وسلم علی نوعین علوم دی حضور صلی الله علیه وسلم په دوه قسمه باندې دي اعلم پدې خبره باندې ځان پوي کا ان شارع افادنا نوعین من العلم چې شارع علی السلام شارع اطلاق شریعت کې اصل کې حقیقتاً په الله تعالی باندې کیږي خو بیا شارع مجازاً په حضور صلی الله علیه وسلم باندې هم اطلاق علماء جائز بولی دلته په دې بابونو کې شاه صاحب د شارع اطلاق په حضور صلی الله علیه وسلم باندې کوي اعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا ان الشارع چې شارع افادنا نوعین من العلم مشته فائدہ کړی دي دو نوع دي علم دو نوع علم مونږ ته فائدہ کړی ده متمایزین باحکامهما چی آ دواړه نوع متمایز دی په احکامو کی هر نوع دی علوم هر نوع دی علم دی شارع ځان له ځان له حکم ده نو علوم نبویه غټ په دوه قسمه سلو هر نوع ځان له ځان له حکم ده متباینین فی منازلهما او دا دواړه نوعې په هغه مرتبو کې چې دي سره جدا جدا دي دا ډېر ګوره اهم بحثونه دي خصوصا حدیث متعلق لوی معلومات دي پکې اوس تاسو عنوانو ته لګولی سو الاول العلوم المتعلقه بالمصالح والمفاسد اول هغه علوم چې متعلق په چا پورې دي مصالح او مفاسد پورې دي دی ایغا علوم دی یعنی مفید او غیر مفید شیونو سره دی ایغا چدا تعلق ته چې کوم خلقو پاره مفید شی نه دی او کوم غیر مفید شی نه دی فاحد النوعین علم المصالح والمفاسد یو دی نوعینو اغا علم المصالح والمفاسد دا آنی ما بینه من تحذیب النفس باکتساب الاخلاق النافعات فی الدنیا او الاخرہ شاہ سے وای چې ما مراد په دې سره دا ده ما بینه من تهذیب النفس چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی د تهذیب د نفس نه چی مثال په دغشی سره تهذیب دی نفس رادرومی داسی علوم دی حضور صلی الله علیه وسلم چی دای بیان کړی چی په دغشی سره تهذیب دی نفس رادرومی باکتساب الاخلاق النافعه فی الدنیا او الاخره په اکتساب دی اخلاق نافعه او سره په دنیا کې آخرت کې چې تاسو دا اکتساب دی اخلاق نافعه وکړو په دنیا کې یا په آخرت کې نو دې سره مقصد دا دی چې چرا درومي تهذیب دی نفس را درومي و ازالت ازدادها او ازاله دی چا ازداد دی دی چې دی اخلاق نافعه او ازداد هغه تاسو ځان نه چکو زائل کو دارنګ هغه علوم مسالې آنی با بینه من تهذیب النفس و من تدبیر المنزل بل هغه چې حضور صلی الله علیه وسلم کوم تدبیر المنزل متعلق بیانات کړی دي و آداب المعاش دی آداب المعاش دی معیشت آداب متعلق و سیاست المدینه انتظامی امور دی مملکت متعلق نو دا امور چی دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغه سی متعلق احادیث راغلی نو دا تاسو یاد ساتو ور پس مطالعه کو غیر مقدر لذلک بمقادیر معینه حضور صلی اللہ علیہ وسلم دې لپاره سم مقادیر معینه مقرر کړي ندی ولا ضابط لمبهمه بحدوده او نه حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضابط تا لپاره د مبهم دی دغه بحدوده دا ډیرو نسخو کی غلط دی دا عبارت داسې دا اصل عبارت ولا ضابط لمبهمه بحدوده او حضور صلی الله علیه وسلم ضبط کون کئ دی مبهم دی دغه بحدوده نه دا یعنی دی دی چې کوم مبهم شی نه دی نو هغه بحدوده نه دی متعین کړي چې خاص تعریفونه کړي مضبوطتین او یو ضبط کی راوستی دا سې نه دی کړي ولا ممیز لمشکله بامارات معلومه او د دغسې شیونو متعلق چې کوم مشکل دي او مشتبه دي او خپلو اشکالو سره مقصد دا دی چې اشتباه راغلی آن حضور صلی الله علیه وسلم چې په خاص علاماتو سره متعین کړي نه دي بلکې په غوټو باندې ترغیب ورکړی ده نور تعریفونه یا چې داسې یو ضبط کې نه دي راوستي چې بالکل حد بندي یې کړي لکه شجاعت ترغیب ورکړی ده سخاوت ترغیب ورکړی ده طهارت ترغیب ورکړی ده عدالت ترغیب ورکړی دا دا شی نه کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم خدا سے یو خاص حد ایغه پارا نه دا بیان کړی چې مثال دور درجه سخاوت او دور درجه بخل نه بجان ساتي دا داس حد بندی نه دا کړی لکه منجونو لا چرنګ چې حد بندی کړی شریعت دې دوه شنو داس حد بندی نه دا کړی بل رغب فی الحمائد بلکہ رغبت ورکړی دا حمائدو کی مثال پتاور وزهد فی الرزائل او اعراض یې بیان کړی ده د رذایلو نه چې رذایلو نه به ځان ساتې نور تارکا کلامه الی ما یفهم منه اهل اللغه نور حضور صلی الله علیه وسلم پریخودونکی ده د خپل کلام الی ما یفهم منه اهل اللغه هغه ته چې اهل لغت به هغه نه چکی فهم کوي نور بیا هغه ته عرف معاشره اهل لغت ته چې دا پرشای ده چې شجاعت چاته ورتای او عرف کې کوم خلق کوم سړی شجاع ګاڼ سي سخاوت چاته ورتای او عرف کې کوم سړی سخي ګاڼه شي تاسو په دې خبر نور دې ته پوښه دا څنګه چې توای چې زه اوس هغه سنا دې حدیث لاندې رانه زه مقصد دا چې سخی سنا یو روپی چیر په زندگی کې چاته ورکې نه نه عرف کې دې ته چوک سخی نه وای یا چیر ته اسی یو ګولې دې دال لره نه دې طرف ته پته تلګي چې قبله طرف ته دشمن ده ایو ګولې دې حاجی نه ور خلاص کړ چې زچس نه شجاعت نه نه عرف کې مقصد شجاعت یو خپل خلق بیا هغه ته چې وایي شجاع وایي نور حضور صلی الله علیه وسلم دا په هغه باندې چې دي پریښي دي ښه جي تارکا کلامه الى ما يفهم منه اهل اللغه مديرا للطلب او المنع على انفس المصالح او ګورا پدی شینو کې دا حضور صلی الله علیه وسلم ګرځون کای دی طلب او د منع د په نفس دی مصالح یعنی د طلب او منع نفس دی مصالح سره متعلق وی لا علامه زان منصوبه لها او دا مقصد دا دی چی منع طلب هغو پیکرهای محسوسه سره چی د مصالحو یا مفاسدو لپاره کوم پیکرهای محسوسه وی هغه سره دا طلب یا منع متعلق نه وی بلکه طلب نفس مصالحو سره متعلق وی او منع نفس مفاسدو سره چی متعلق وی په پیکرهای محسوسه باندی د دې دارومدار دارنګه وامر بالرفق حضور صلی الله علیه وسلم په نرمی باندې حکم کړی دا والتؤدا اطمینان باندې والقسط فی المعیشه په میانه روی په معیشت کې ډیر اسراف نه او ډیر بخل نه لیکن ولم یبین ان القیس مثلا ما حده لیکن دا اینه بیان کړی چې قیس حد چدا تعریف الذی یدور علیه الطلب چې په هغه باندې بیا د طلب دار مداری او هغه درجه ورا دانایی مونږ چکو طلب کو یا مقصد دا چې دا سینې دی ویل چې شجاعت تعین یې نه ده کړی چی چوره شجاعت حتی چی طلب دار مدار بیا په ایغه یی او ایغه وره شجاعت درجه مونږ چکو حاصلو یا رفق ویلی دی چی نرمی نور نرمی حد نه ده بیان کړی حتی چی یو محدود نرمی چی ایغه نه بنه کم یا ایغه نه بنه زیات ای او مونږ بیا د طلب په ایغه باندې دار مدار داسی نه دی کړی بس یو مبهم پرشی دی چی عرف کی بیا نرم مزاجی چاته وتای بس هغه نرم غاڼسی داسی نه چی مقصد دا چی یو سړی د مش تا نه زورور د هغه د کنځلې درته وکړې تا څه نه ورته ویل نو خلک وایي چې اوهو ډېر نرم مزاج سړی ده او ډېر خوش خلق ته یې چینو دی هلکه دا خو تا وس نه ده چې ځکه دې نه ورته ویل نه نه عرف کې چې کومه ته دا ویلای شي چې یاره دا نرم خو ده او دا مقصد دا چې لطیف مزاج ده داسې ده په دې باندې پوه شي دارنګ شریعت داسې نه دي وما مزنته التي يؤاخذ الناس بها شریعت رفت پارا تو ادید پارا قصد یعنی فی المعیشت پارا کیس تی پاره او مقصد دا دی چی شجاعت تی پاره سخاوت تی پاره چی داسی یو مظنه او یو پیکر محسوس نه ده ایښی حتی چی دی خلقو مواخذه بیا په ایښ پیکر محسوس باندی کولای شی چی دا یی کړی ده نو صحیح ده او چی دا یی نه ده کړی اوس صحیح نه ده چی داسی خاص پیکر محسوس نشته اسی تاسو پدی خبری پوه شوئ نو دی مواخذی هغه دارومدار په دې ځای کي په چا باندي نفس هغه مصالح او مفاسد باندي په هغه پیکرهای محسوس باندي نه يي ډیر قیمتی خبری درته کړی دی باب کی نور دینه بعد بیا بابونه داسی آسان دی چی داسی شرنګا ان شاء الله خیزی که خدای خوښه وه چی لس ورځې وځي بیا تاسو جلد اول پوښتنه کو خو چی عوارض نه بیا به پته درته ولګي یا مو په یوه جی لګولي اوس دینه بعد ګاډی هغه ته سی موټر وې ته سی بالکل داسې زی بیا ان شاء الله شجی وکل اوس تاسو عنوان وتکه خدلای سو کل مصلحت و مفسده ترجع الى اصول ثلاثه هر مصلحت او مفسده بی رجع اصول ثلاثه وتکیږي وکل مصلحت هر مصلحت حسن الشرع علیها چې شاری مونږه پیغه باندې بننګ اخته کړیو وکل مفسده هر مفسده ردعنا عنها چه شاری اغه نه مونږ چه یو منی کړی یو فان ذلک لا یخلو من الرجوع نو دا خالی ندا دا هر مفسده او مصلحت دا بخالینی من الرجوع دی رجوع کولنا الى احد اصول ثلاثه یو دی اصول ثلاث هر مفسده او هر مصلحت رجعه دغه دری اصول کې یو اصل تکیږي احدها یو دادا تهذیب النفس بالاخلاق بالخصال الاربع النافعه فی المعاد او سائر الخصال النافعه فی الدنیا مصالح چی کوم دی دی رجع چاته کیږي تهذیب النفس ته یا د مصالح رجع تهذیب النفس ته کیږي او بیا د دې مقابل کې چې کومه مفاسد وي نو هغه سره هغه نفس خرابېږي او چې کوم سره مقصد دا دی چه نفس چه مسالی دی یا مسالی دی گروپ گروپونه اکړه درې دی مصالح او دی مفاسد یو گروپ مسالی هغه دی چه هغه دخل په تهذیب النفس کی او مفاسد هغه دی چه هغه سره نفس چکیږي خرابیږي نمبر ایک وثانیها او بل چکم دی مسالی مفاسد اعلاء کلمت الحق اعلاء دی کلمت الحق تا و تمکین الشرائع او تمکین دی شرائع چ شرائع تا پزان مان سرائع زی ورکی والسعی فی اشاعتها او سعی کول په اشاعت کې دي بل هغه مسالې دي چې دغه سره متعلق دي چې کوم شینا اعلا د کلمت الحق لپاره سبب ګرځي تمکین الشرایع لپاره او سعی فی اشاعت الشرایع او نشر الشرایع دا به ټول مصالح ګڼل شي او مقصد دا دی چې د دې مقابل شینا ازداد چی هغی کی اعلی د کلمة الحق مخالف شی نه یی الله تعالی کلمه ورسره پسته کیږی او مقصد دا دی چی تمکین د شرایعو نه یی او سعی یی په اشاعت کی نه کوی بلکه الټه رکاوټ جوړیږی یا ناست دی نو دا به ټول چه ګڼل سی مفاسد ګڼل سی دریم نمبر انتظام امر الناس و اصلاح ارتفاقاتهم و تهذیب رسومهم بل هغه شینا چې کوم انتظام د امر الناس پر سبب جوړیږي اصلاح د ارتفاقاتو د پاره تهذیب د رسومو د پاره نو دا به ټول مصالح ګڼل شي او د دې مد مقابل به چه ګڼل شي مفاسد او ګوره مصالح مفاسد یعنی مفید او غیر مفید شیونه خو انسان دے پارا چورا گن شای دی دنیا دی کنه دی غیر منضبط شئی ندی کنا شاہ سے ہوئی چی دا غیر منضبط شئینو دا ما تا خدای پاک دا سی یو خدا داد صلاحیت ما تا را کرے دا چی غیر منضبط شئی زچکا پا ضبط کی راوانا نو شاہ سے ہوئی چی دنیا کی انسان دی پارا چی چوره مفید او غیر مفید خبری دی هغه رجع دغو دری شیونو ته کیږی یا تهذیب النفس ته کیږی یا بیا الټا مقصد دا ده چی تخریب النفس ته کیږی او یا نو چې کوم مسالې وي ډیر مسالې داسې دي چې تاسو مونږ کوچ ایغه رجع چاته کیږي لکه سخاوت سو شجاعت سو دی رجع تهذیب النفس ته کیږي او بیا دې مقابل دی ایغه مقصد دا چې تخریب النفس ته کیږي دارنګي تلویس النفس ته کیږي دارنګه ډیر مسالې تاسو ته مونږ داسې مفید شی نه دی چې هغه رجعه بیا اعلا د کلمت الله هغه سره رادرومي تمکین الشرایع او سعی فی اشاعت الشرایع ده لکه دعوت و تبلیغ سو تدریس سو دا شیونه دا ټول سعی فی اشاعتها دی ډیر دوه تکړه او د دې هغه جانب مقابل اوس خپل معلومولای شي چې هغه شیونه چې د دې شیونو ور سره نقصان رادرومي نو هغه به څه شی مفاسد دارنګه ډیر مفید شیونه چې تاسو مونږ کو نو هغه کې انتظام امر الناس وی د خلق مال لحاظ ساتل دغه شیونه دي کې انتظام امر الناس وی اصلاح د ارتفاقات او تهذیب د رسوم او د دې مقابل سره بیا خلق نظام هغه خرابي ګنوا بچي مفاسد نو د مصالح او مفاسد یعنی مفید غیر مفید شیونه انسان لپاره ګڼ شایدي خو چې سوچ پو کې به رج دغه اصولو سره سره ترکیږي او دې کې غونډیږي تاسو په دې خبرې پوښ دا دی شاه صیب یو عجیب کمال دا دا برخی ازلی دی نه په زور نه په سیالی دی دا په ټنډی دی په منډی نه دی ځکه د شاه صیب علوم اکثر دا دونه کسبی علوم نه دی مقصد دا چې زیات د تر دی دو علوم چې دی الهامی غوندی دی څنګه مقصد دا چې یو غیر منضبط شی دسی راغوند کی کنه اوس سوچ پسې کوه چې چور مسالې مفاسد دغو کې به يو کې خامخا چي يو ته به رجعه کېږي عجیب غوندې کار ده تاسو سوچ پسې کوو چې چوره مسائل مفید شی نه دي انسان دپاره یا غیر مفید دغو چې به یې ورته رجع کېږي ښه جي اوس د دې رجوع څه مقصد چې مثال ځینې مسالې داسې دي چې هغه رجوع دغو درې شیونو ته کېږي او مفاسد داسی دی چی دی اغی دی دی ازدادو تا مثال په تور باندې سکیږي رجوع کیږي نو د رجوع چه مقصد چی رجوع یو تا کیږي شاه سوی چی دی دا مقصد ومانا رجوعها الیها او مانا دی رجوع دی مفاسد او مصالح الیها دی امور ثلاثه او تا آدادا ان یکون لشیء دخل فی تلک الامور چی وشی دی پار دخلی پا دی امور ثلاثه او کی